ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا واقع د حضرت یوسف علیه صلات و سلام یوسف علیه السلام وسلام د نخو نه دا معلومه شوه خلکو مو وی چې واقع دی پاک دی حکومت تم دا پته ولګېده عزیز مصر تم دا پته ولګېده چې دا پاک دی ټول روانې په ښځه کې دی هغې اقرار هم وکړو نو دوی د دې پروپیګنډې د ختمولو دپاره فیصله وکړه چې دی به دغه کې واچو جیل کې چې کله دی جیل ته دننه کوه نو دقه وخت کې یو دوه کسه نورو هغه هم جیل ته راننوتل یو کس چې و هغه ساقي و د باچا یعنې د هغه د څکلو انتظام به کو او یو چې دی باورچي و چې د باچا د خوراک او د دې پخلی او د دې دغه به کو دا دوه کسه جیل ته رالل او جیل ته ځکه رالل چې د باچا چې کوم دشمن و هغه دشمن د دې دوو کسان د دوو کسانو سره خبره وکړه چې زه به تاسو له پیسې درکم او د باچا له زهر ورکې د ساقي له چې دا کوم د اسکاک انتظام یې کو دله او دا کم چې دغه او باورچي و دله خیر پیسې ورته ومنلې دا دغه چې ساقي ده هوښیار و دی وی چې زما نن پرې ټول عزت دی نو په دې باچا جوړ دی نو زه لیونیم چې عزت په خپله لټوم هغه خپلې خبرې نه واپس شو او دا کم چې دا باورچي نو دی نه واپس کېد چې غرمه ډوډۍ او زیره شوه باورچي ډوډۍ راوړله د ساقي چې د سکاک څه څیزونه وغیره وړل چې باچا کېناسته نو دا ساقي باچا ته وایي حضرت دا ډوډۍ مه خوره فانها مسموم دې کې زهر دی هغه باورچی را پاسید بادشاه ته وایي صیب دا د سکلو سامان چې دی دا مسکه دې کې زهر دی بادشاه چې دی لاس ونیو چې دا څه وشو بادشاه ساقي ته وایي دا خپل شی دی وسکه چې دا سکلو له دې راوړی دی هغه ویې ښه هغه وسکه دې دغه ته وایي باورچي ته چې ته وسکه دا وخوړله ډوډۍ دی هغه نه خوړه بیا یا سپی دی یا پیشو دا څه ځناورو هغه ډوډۍ هغې ته واچوله چې ویچول هغه دستي مړ شو باچا ته پته ولګېده چې لوی سازش دی د تحقیق دپاره دا دواړه راواغشتل جیل ته واچول خو ما وی دا چې جیل ته دننه کېدل نو د هغه وخت چې یوسف علیه السلام هم جیل ته ننوت هغه واقع ده ودخل معه السجن او ننوته د یوسف علیه السلام ته جیل ته ودخل ننوتله معه د یوسف علیه السلام سره السجن جیل ته هلکه جیل ته د یوسف علیه السلام سره ننوتل څوک دی فاعل کې فتیانې دوه نوجوانان فتیانې دا فتیانې ما وی راواخلې او د دخله لپاره فاعل کې ښه دا تسنیه ده او تسنیه چې دی د هغې چې فاعلي که نه نو هغې کې الف او نونی نو فتیانې دوه نوجوانان ننوتل د هغه سره جیل ته دوه نوجوانان هلکه چې وي استاد به وی چې سړی خو سړی وي که نه په هر ځای کې د ده بچوي یوسف علیه السلام جیل ته لاړ او د هغه د خوش اخلاقي او د هغه هغه تقوا او د هغه هغه دینداري او د دې جیلیانو چې کم خدمت به د کو بیا اندازې چې کم سړی به بیمار و ده به ورغې د هغه به خدمت کو چې څوک به خفه ناستو یا ماما ولې خفه یې دا ښکلې ښکلې خبره به یې ورسره کولې دا خلک به یې را خوشحاله کړه دی به ورته وي الله دې تا له برکت درکړي دا جیل خو دې په موږ جنت که نو قال احدهما اووی یو د دوی قال احدهما اووی یو د دوی خوب یې لیدلی دی دا ساقي نه دی چې دا د څکلو انتظام یې کو دی وی چې ما خوب ولیده چې درې غونچکونه مې روشو کول د انګورو او هغه مې اوس بیخل اوبه مې ترې وویستې او دا اوبه مې راواغشتې په باچا مې وسکلې هغه بل سړی وی باورچی چې درې شکرونه د ډوډو ما په سر کړي او دا مرغي راتلل او دا ډوډۍ زما نه خوړې نو خیر رسته و ته تعبیر دا وکړي چې د دې مطلب دا دی چې درې ورځې پس به په دې مقدمه کې او په دې دغه کې ته بری شي دا کم کیس چې دی ساقي ته به بری شي او هغه بل هغه دا وشو چې درې ورځې پس به ته پسولی شي او چې پسولی شي را ځوړند کړی بیا او دا مرغي به راځي او ستا د سر د غوښې به خوري نو فقال احدهما اوی یو د دوی چې هغه ساقي سوی انی ارانی یقینا ما اولید خپل ځان خوب کې اعصرو خمرا چې زه نه جوړوم انګورو خمر شرابو ته وایي انی اعصرو چې زه نه جوړوم خمرن خمرن معنی شراب دلته معنی کوي انګور خو انګورو ته شراب ووایي په اعتبار د ما یکونو سره ځکه چې د انګورو نه خلک شراب وباسي نو بیا څه ورسره انګورو نه چې خلک اوبه وباسي بیا څه کوي شراب ته جوړوي نو انی ارانی یقینا ما ولید خپل ځان اعصرو چې زه نه چوړوم خمرا انګور او دا انګور اوبه رالم او بیا په باچا سکم وقال الاخر اوی هغه بل چې کوم اشپزو سوی انی ارانی یقینا ما ولید خپل ځان احملو چې موچت کړی دی فوق راسی د پاسه د خپل سر خبزن ډوډۍ درې شکرونه دي په هغې کې ډوډۍ ده او هغه مې په سر کړې ده او تاکل الطیرو خوري مرغي منه د هغې نه تاکل الطیرو خوري مرغي منه د هغې نه همدغسې ته راته راګورې تاکل الطیر خوري مرغي منه د هغې نه دا خوب موږ لیدلی دی یو وی درې انګورو غونچه کې مې راغشتي دي او هغه زبېښمه او د دې بیا اوبه رالم او په باچا سکم هغه بل وی درې شکرونه ډوډۍ دي په سر کړي مې دي خوب کې او مرغي راځي دا ډوډۍ خوري نبئنا خبر راکه مونږ ته یوسف علیه السلام ته وایي نبئنا خبر راکه مونږ ته بتأویله په تعبیر د دې خوب انا نراکا یقینا مونږ وینو تا من المحسنین د نیکانو نه ډېر نیک سړی ډېر تقوادار او بزرګ قال یوسف علیه السلام ورته وی لا یاتیکما طعام را بنشي تاسو ته ډوډۍ ترزقانه چې هغه خوړل کیږي په تاسو الا نبأتکما مگر زه به خبر درکم تاسو ته تا بتأویله په تعبیر د هغې قبل ان یأتیکما مخکې د هغې نه چې دا راشي تاسو ته تا څه مطلب دوه مطلبه یې دي خوب درته بیانوم خو ګورې تنګ نه شی دا خوب به درته بیان کوم دونه زر به درته بیان کوم چې د غرمې ډوډۍ به لا تاسو ته راغلي نی او د غرمې د ډوډۍ نه مخکې مخکې به زه تاسو ته بیان کوم یاد خیال نه دی لا یاتیکما را به نشي تاسو ته تا طعامن ډوډۍ ترزقانه چې هغه ډوډۍ خوړل کیږي په تاسو د غرمې ډوډۍ به دا تاسو ته راغلی نی الا نباتکما مګر زه به تعبیر درکم تاسو ته تا بتاویله په دغه د په تعبیر د دې خوب قبل ان یاتیکما مخکې د هغې نه چې دا ډوډۍ تاسو ته راشي خیال لري د غرمې ډوډۍ به درته لا راغلي نی او د دې نه مخکې مخکې به درته زه دغه وکړم تعبیر وکړم یا د دې دا مطلب یا د دې دا مطلب چې دی ورته یو معجزه ښیي وی ګوره تعبیر د خوب معمولی شی دی الله ما ته د وحی په ذریعه باندې دا علم را کړی دی چې نن غرمه د ته ډوډۍ راځي لا راغلی نی ما نه تپوس وکړئ چې موږ ته به نن څه شی راځي څونه به راځي او څنګه رنګ ډوډۍ به راځي تاسو ته به د غرمې ډوډۍ چې نن راځي لا راغلی به نی او د راتلو نه مخکې بیا زه راته مقدار هم بیان کم چې دونه ډوډۍ راته را روانه ده او داسې پکې سالن دی او دونه شی دی او دونه شی دی دا مطلب دی لا یاتیکما را به نشي تاسو دواړو ته طعامون ډوډۍ ترزقانه چې هغه خوړل کیږي په تاسو الا نباتکما مګر زه به خبر درکم تاسو ته بتاویله په انجام د هغې چې هلکانو پلانې قسم ډوډۍ درته را روانه ده پلانې قسم انډی ورسره ده قبل ان یاتیکما مخکې د هغې نه چې تاسو ته راشي ډوډۍ به لا راغلي نه یو زه به درته مخکې بیان کوم ذالکما دا خبره چې ده دا د خوب تعبیر مما دا د هغه علم نه دی علمنی ربی چې تعلیم را کړی دی ما ته د دې رب زما او دا علم را ته الله ولې راکړه دا د الله فضل دی او د الله کرم دی او د الله فضل علی کیږي چې سړی قرباني وکړي انی ترکتو یقینا ما پرخې دی انی ترکتو یقینا ما پرخې دی ملت قوم طریقه د یو قوم لا یؤمنون بالله چې هغوی ایمان نه راوړي په الله د هغه غلط قوم طریقې مې پرېښې دي چې هغه ایمان نه راوړي په الله وهم بالآخرت او هغوی په ورځ د آخرت هم کافرون هغوی منکر دي نو د دې ګنده خلکو طریقې سي بچ روره چا سره د خوښه شو وسره کوه که د وزیر ښځه یې او که بله یې او که بله یې خو بچ چې د ښځې او د هلک سره خوښې چې څه یې کړي هغه به کوي دا طریقې ما پریښې دي و هلکه چې دا د دې غلط قومونو طریقې دې پریښې دي نو چا پسې روانې واتبعت ملت آبائی او ما تابعداری کړې ده د دین د خپل پلارانو هغه زما د پلارانو او د نیکونو چې کم پاک صفا او د حیا دین دی د هغې تابعداري مې کړې ده واتبعت ما تابعداری کړې ده ملت آبائی د هغه طریقې او د دین د پلارانو زما حضرت ستا پلاران څوک دي ابراهیم چې هغه ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی یعقوب علیه السلام خپل پلار دی حضرت اسحاق د پلار پلار دی او ابراهیم نیکه دی دا ټول پلارانو کې راځي بیا ورته مسله کوي هر څه کوئ خو ګورې د توحید پابندي کوي هرڅه کوي خو د شرک نه نفرت کوي ما کان لنا ندی لایق زمونږ د پاره ما کان لنا ندی لایق زمونږ د پاره ان نشرک بالله چې مونږ شریک کو د الله سره من شیء انس شی ذالک دا توحید او دا شرک نه کول من فضل الله دا د الله د فضل نه دی علینا په مونږه ولكن علینا په منګه وعلى الناس او په خلکو باندې ولكن اکثر الناس لیکن زیات خلق لا یشکرون هغه د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي بیا ول دعوت د توحید ورکوي یا صاحب السجن ای دو ملګرو زما د جیل ای دو ملګرو زما د جیل یا صاحبی السجن ای دوو ملګرو زما د جیل لږ سوچ وکړئ ارباب متفرقون ایا خدایان بیل بیل ارباب متفرقون ایا خدایان بیل بیل خیرون دا خدی لکه مشرکان وی الکه دا د کار څه دی دا تبه لرې کوونکی دی دا به تبې لرې کوي یو بت ته به دا نامه ایښې وه دا بل چې دی نو دا بچي ورکوي ده ته به یې نامه ایښې وه بچي ورکوونکي دا بل چې دی نو دا باد لرکوي د ده نامه ده باد لرې کوونکي دا بل مال ورکوونکي دی دا, خب... دا بل په جنګ کې چې دی نو نجات ورکوونکي دی کامیابي ورکوونکي دی یلکو دا بیل بیل بوتانو ته هم چې دا بېلې بېلې نامې ایښې دي نو دا ښه دي آیا خدایان چې دي متفرقون بیل بیل جدا جدا خیرون دا ښه دي ام الله الواحد القهار او که الله چې هغه یو دی او غالب دی په هر چا دا تاسو وایې دا بچی ورکوونکی دی او دا تبې لرې کوونکی دی او دا بادونه لرې کوونکی دی ما تعبدونه تاسو عبادت نه کوئ من دونه بغیر د الله نه الا اسماء مگر د نامو سمیتموها چې نامه یې د تاسو دیته انتم تاسو و آباکم پلارانو ستاسو تاسو وایې دا تبه لرې کوونکی دی دا بچي ورکوونکی دی نو دا کم کتاب کې راغلی دي خو هم تاسو ته بچي ورکوونکې نامه ایښې ده او تبې لرې کوونکې ایښې ده نور خو الله نه دی رالیږلی څه دلیل ما انزل الله بها الله نه دی رالیږلی په دې خبره من سلطان هیڅ قسم دلیل ان الحکم نه ده فیصله که د بچي ورکول شي او که د عزت ورکول شي الا لله مګر خاص الله له ده او د الله فیصله دا ده امر دغه الله امر کړی دی الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ الا ایاه مگر خاص د دغه الله ذالک الدین القیم دقه دی دین سیده سیده دین اخلاق دومره ښایسته اخلاق داسې ورته نه وایي چې ته به نجات مومې ته به خلاصېږې او دی بل ته وایي چې ته به پڼسې کېږې هسې نه خفه نه شي وایي نه په تاسو کې به یو سړی نجات مومي ځي به خپلې زړې نوکرۍ له هماغه باچا باندې به بیا هماغسې هر څه سکي او دا بل چې دی نو دی به دغه شي پسولی شي یا صاحبی السجن ای دوو ملګرو زما د جیل ای دوو ملګرو زما د جیل اما احدکما هر چې یو دی هر چې هغه یو دی ستاسو دا په تاسو کې یو چې دی دی به نجات ومومي او چې څنګه مخکې نوکري وه او هغه ذمواري وه هماغسې به بیا کوي فیسقي ربه هغه بسکي په خپل باچا خمرن شراب هماغه خپلې زړې نوکرۍ له به لاړ شي و اما الاخر او دا بل چې دی چې دا دغه دی دا خباز دی فیسلبو هغه به په سولی کړی شي او فتاکل الطیر وبخوري مرغي من راسه د سر د هغه نه مرغي به راځي دی به راځوړندي او د ده د سر د غوښې به خوري دلته یو مسله ده چې دا خوب دوی حقیقتا لیدلی و که نیو لیدلی د قرآن مجید د دې الفاظو نه دا معلومیږي چې دا حقیقت کې دا خوب لیدلی دی لکه عبدالله ابن عباس هم وی دا حقیقت او دی ورته بیان که لیکن عبدالله ابن مسعود صاحب وی چې نه دا خوب دوی نه لیدلی دی د ځانه جوړ کړی او امتحان یې د دغه غشته د یوسف علیه السلام نو چې د یوسف علیه السلام امتحان او خوب نو نو چې د ورته کله خوب بیان کنو دی و او خاندل چې نه مړه موږ خوب نه دی لیدلی ما به پیغمبرانو سره نیکانو خلکو سره ټوکې کول دا ده بل ورځ یو عالم راغلی و خیبر کې بیان کو ډېر نیک سړی دی هغه حدیث بیانوه او هغه دا وویل چې حملت القرآن هم اولیاء الله دا د قرآن خادمان دا د قرآن مجید دا دغه چې دي د قرآن مجید دا طالبان دا یقیني اولیاء الله دي دا بزرگان دي بزرگان یو ځل داسې طالبانو سره چا ټوقه کوله یو طالبو کلی کې خلکو سره ټوقه کوله اوس یې سړی ورته قصدا مړ کړی دی وایي چې راشه طالبه ټوقې ورسره کوي چې په دې مړي باندې لږه جنازه وکړو اوس دوی ورته راغونډ شوي دي غریب لاړی جنازه یې پرې وکړه او دې قوم خنداګانې شروع کړې چې په ژوندي دې جنازه وکړه په ژوندي دې جنازه وکړه دې ورته وایي ما په ژوندي نه ده کړې په مړي مې کړې ده وی منډه وی ګوره چې ورغی هغه مړو نو ما وی دې خلکو سره ټوقې نه دي په کار وی قضی الامر الذي فیصله شوې ده د هغې کار قضی الامر الذي فیصله کړی شوې ده د هغې کار فيه تستفتيان چې په هغې کې تاسو طلب د فتوې کوئ خیر دقه وخت کې حضرت یوسف دې ساقي ته وایي چې وساقي ته خو به ځې بیا باچا له وغه اوبه به پې څکې لیکن باچا ته چې طبیعت یې ښي نو لږ ما ورته یاد کړه چې دغسې یو مسافر سړی دی او دې وزیرانو په جیل کې اچولی دی په نهکه وقال اوی یوسف علیه السلام للذي هغې کس ته ظنه دلته د ظنه معنا کوي یقین ظنه چې د یوسف علیه السلام په یقینو انه ناجن چې دا سړی بری موندونکی دی منهما په دې دوو کې دا د یوسف علیه السلام چې په دې دوو کې په کم سړي یقین و چې دی نجات موندونکی دی نو هغه ته څه وایي چې یا لکه اسکرنی ما یاد کا اسکرنی ما یاد کا عند ربک په نیز د باچا ستا باچا له چې لاړ شي هلته مې ورته وریاد کا چې هغه باچا ته لاړو روره چې د باچا د سړی خوند له ورشي که نه دا ناظران نه دي چې خان له ورشي بیا څوک یادوي نه فانساه الشیطانو نو هیر که د دغه کس نه شیطان نو هیر که د دغه کس نه شیطان څوک تیر که ذکر ربه یادول خپل باچا ته هغه باچا ته دا خبره یاده نه کړه فلبسا نو وخت تیر که یوسف علیه السلام فی سجن په جیل کې بدع سنینا یو څو کاله بدع د دریو نه د نهو پورې دې ته بدعه وایي دریم بدعه څلورم هم بدعه اتم بدعه نهم بدعه اوس یولس شي نو یولس بیا بدعه نه دی نو یو څو کاله دغه کې راځي روایتونو کې چې اووه کاله یې دغه کړل په جیل کې تیر کړو بیا د جیل د وتو نه الله پاک دا رستني اسباب دغه کړل وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړئ ملک صاحب راغلی دی د تم ډیره دعا وکړي چې الله پاک دلم خیر ورکړي د د بچو لا د د کورنۍ لا د د تعلقدارانو ته دا زمونږ د درس حقیقت دا دی چې زه وایم دا خو په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې سخت کال په روژه کې بخت الله حاجي صاحب و بیا ورپسې احمد حاجي صاحب و بیا ملک صاحب دا دی راغی او زمونږ د درس ته دعاګانې کوي الله دې د دوی په عمر کې برکت واچوي الله دې دوی له د دنیا او د آخرت خیر ورکړي ملک صاحب دعا راته کوي وایي ستا دعا ته مونږ وږي یو دا خو نه دی من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين یا رب لمونږ تاسو ټول خیره خاتمه په ایمان کړی یا الله موږ جنت الفردوس نصیب کړی یا الله جهنم اور نن په امان کې وساتي یا الله قبر عذاب نن په امان کې وساتي یا الله دن کدن سخته موږ ته عطا اسانه کړې یا الله قبر کې سوال ځواب ورکول موږ ته آسان کړې یا الله خپل هوګ نبی اسلام شفاعت هم نصیب کړې نبی اسلام لاس حوض کوثر وبز موږ نصیب کړې یا الله څنګه تا موږ باندې دنیا کې پردرات چې ورځ قیامت موږ باندې پرده راوشای یا الله موږ له عمل نامې خلاص باندې راکړې یا الله موږ سره حساب یسیر وکړې یا الله ورځ قیامت باندې خپل دیدار را نصیب کړې خپل مینا محبت را نصیب کړې یا الله موږ مین دې پلارانو بخې یا لیا نیا ګان یم نیکونه مو بخې یا لارونه خویندې مو بخې ماماګانه مامیګانې مو بخې ترونه او ترخه دې مو بخې تروریانې مو بخې خپل خوان رشته داران تعلقداران مو بخې ټول اهل اسلام مړي وبخې یا له اسلام له برای ورکړو کوپو لشکس ورکړي چارته مسلمانان پریشان حالې پریشانه لرې کړې چارته مسلمانان بیماران کورونو کې هسپتالونو کې تولې صحتونه ورکړي چارته مسلمانان یا جیرونو کې خپل کورونو په شالو سره راولي چارته مسلمانان یا لا تکلیف او تکالیف تر درې کړي چارته کورونو کې خو یا لا بې اتفاقي په اتفاقي به درې کړي چرچا پریشانی یا لا خوشحالي به درې کړي یا ټول اهل اسلام د خیر پیښ کړي استاد سم دعا غوړي خدای ژوند کې ول برکت واچوي یا الله په کور کې ول برکت واچوي څومره درس ملګری یا الله خوشاله کړي یا الله بار بار موږ او تاسو حرمین شریفین له بوز بوزي یا الله خپل کور ته ابونه اسلام روزي اسلامونه موږ بابا نصیب کړي یا الله موږ بې دستې نه په امان کې وساتي یا الله مخلوق محتاج نه په امان کې وساتي یا الله موږ او تاسو ټول بچو د غم نه په امان کې وساتي یا الله موږ بچی دیندار کړی یا الله ټول اهل اسلام ته خیر پیښ کړی فلسطین مجاهدینو امداد او نصرت فرمای یا الله داسې وخت مراوړي موږ د درس بندګ یا الله موږ د درس له وسعت ورکړي یا الله موږ ټول د د لپاره بار راولي یا الله ټول مسلمانانو ته خیر پیښ کړي یا الله چې څه مشکلات د ډله کې یا الله موږ ته ویلې شنو شویل یا الله مشکلات حل کړي یا الله څه ضرورتونه یې ضرورتونه او له خپل خدانونه پوره کړي چا روزګار کې کمای روزګارو کې له خیر برکت واچای یا الله موږ حلال نصیب کې حرام نه په امان کې وساتي ټول اهل اسلام ته خیر پیښ کړي یا الله موږ د دعاګان چل نه راځي ته موږ غوښتل هغه مال راکړي څه غوښتل په کار وم نه غوښتل هغه مال راکړي یا الله موږ خپل سوچ مطابق غوښتي یا الله ته خپل شان مطابق راکړي یا نبی اسلام کومې دعاګانې خپل ځان لپاره خپل امت لپاره خیر دعاګانې غوښتي یا الله په اخیر دعاګانو کې موږ پوره پوره حصه وفرمایې یا نبی اسلام کوم شرونه موږ غوښته هغه شرونه موږ په امان کې وساتې یا الله کله موږ تا ته ارته ګیژه بندازي مکه نیمه سکه چې لا اله الا الله محمد رسول